الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران عزیزانو دا وخت د جلسې قطن نو لیکن زمونږ په دې ملک کې مونږ ته ایمرجنسي پیښه شوه او ایمرجنسي چې پیښه شي که خیالو کې بیا سړی نه نیمه شپه ګوري او نه ورځ ګوري او نه نور ګوري او نه باران ګوري کم غرض د پاره چې جلسه منعقد شوه وا اغا ما نمخ کې زما د بزرګانو ستاسو په مخ کې بیان دوی پار جلسه کې قراردادونه پیش کړي او احتجاج کړي عزیزانو قرارداد او احتجاج هغه به چرته د سړی زوی ته پیش کړي چې څوک ما ته ګوري ما ته څوک سړی نه هغه ته به احتجاج سکے او قرارداد به ورته پیش چې د سلويخ کالو په پا پاکستان حکمران چې سمره تیر شوی دی سخدای مړ کړی دی او چې دا څور پسې مونږ مړ کړو او پخپو کې ورته پړی واچې او په سره کوې راکاږي او په کوړای کې دې کېمای کې او غوخه سپو تواچ چې دې ملک ته د افسرانو نه د موټرونو راټولولو ضرورت ډیرو او کدی ملک ته د غړو او د وړو او د بجلی د ارزانولو ضرورت دی د د جنډا بازار اجرانه دا تپوسو کوي چې د ملک ته د غړو د وړو چای چینی د دې ضرورت ډیرو کده افسرانو نه موټر راټولولو ضرورت دی او افسر نه موټر راټول شه نو جتو دی کوتی او تیار کھلوتی عمدغه افسران به بیا په لیلام کې په بیا 5 لاکھ حکومت راغوخته او په 2 لاکھ به دوی تور کیږي او سبدله خبره ده چې دا ګوګو قوم دی په خبره نه پويږي تاسو خیال راغی دا د سخاتلو غړي اوم ستا په ملک به ان شاء الله تا ته خوراک نه نصیب کی چینی ستا د ملک پیداوار ده دا بوم تا ته په خپل ملک په چیس کل نه نصیب کی دا غي وجه څه ده شاهي اخراجات دومره شو چې د غریبو په دې ملک کې بیړه تبا کیږي تاسو را شی وګورئ نن ستا په ملک کې امن نشتا دا د خار خلق واوري دکانونه کورونا علاقې په خپل حفاظت کوي حکومت نواګه خطا دي دوی ته وایي چې تاسو بم والا ونی واسه شو چا سره چې تاسو په موقع بمونه ونی و هغه سړیم څکړه یا خو تاسو وایي نو ځانم داسې داسې غیب کو او چې تاسو نه وای یو سړی سره په موقع بمونی وېشو هغه باندې کیس چلول څه معنا لري ٹھیک شو په موقع پنځه کیلو بم تا په موقع ونیو بیا دې انفارمر ته 2 لک روپۍ انعام ورکا بیا دې د 15 کسو فوټوان ورکا چې دا درې باجوړي دي او دوه مومندان دي دا 15 کسه دې سکړه سره د سیکلا بیا غ بم چې ده هغه د لارې په بیټرۍ کې فټ سړی په موقع په کور دی ونی وو او قصه خانه ته روبا سو سرونه ته غوس کا کنه کدا څه نه ده د چې پرون د 2000 کسانو سرونه غسول په بم باندې نو ته د دوی نه ولې سر نه پرې کې دیکھو وګورئ اپ قرآن کې چې بمي خو هغه مجرم څه شو اما خپل لیدل ما دا قرآن دی داسې داسې او داسې او داسې سلور ګټه قران نه پانی شلولې وي او پاغي کې بم فټ کړي ا قران کې چې د بم خو هغه څه شو اسه شو په موقع دی مجرم نیولې ده اسشو استاد مل قانون ده دا سره ونی سی کچرو ته بوزي وای جی دا بیلیبل ده بیلیبل تی نه بلبل نه پیژنې اسری کونی والا دا بیلیبل ده د د کونه سره دا دا پرې خو په کار دی بلې بل دا معنا شرمېدل بے غیرت بے حیا حکومت شرمېدل او بے غیرت حکومت بلې بل نن ستا په ټوله دنیا کې وګورځا په اعتبار د قانون سره داسې شرمېدل ملک بنی لکه پاکستان کې زه احتجاج محتجاج والا نه یم زه په دې ملک کې دا اخبارونو والا به بیا را پسې لیکي بیان برازي قصاب خانه به چرته جوړه او دوی راغوښتین دي ویني نه وانتا چین قصاب خانه به چرته جوړه او پلانې به چرته جوړه ووري په دې ملک کې دي چې 2 کروڑ کسان علال کړی نه او دا باقی د سړی ځامن شو کپ مړ عمر شي په قبر می متیاز یو زما عقیده او ایمان دا دی چې موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی یو ورځ دا د مرګ چې راځي او زه به مړ کېږم نو د غم خوب ولې ټوله شپه نه راځي زه یې ریدو والا نه ایریدو والا تاسو پیجندلی دي تاسو خیال نه څوک چې یریږي هغه تاسو پیجندلی دي او تاسو پیجنې هغه د جنا صاحب نه راواله تر نواز شریف صاحب پورې ایریدون کی لګیا دي تاسو ګوري را ګوري زه یریدو والا نه ما په ټول عمر کې د پاکستان حکومت ته سر نه دی ټیټ کړی ټول عمر او په ټول عمر کې مې پاکستان حکومت منلې هم نه دی تر نن پورې تاسو ټول منلې ده کنه دا وزیران چې راشي ورته ټوکرې ټوکرې کیږي کنه او زه په توپم نه ول مخ نه ګور ا دا په خبر خلق واوري د بجلیګر مولا د ژوند ریکارډ دی چې د سن 70 نواله تر نن پورې چا دا ثابت کړه چې بجلیګر مولا وزیر ته د څکار ویلي دي یا د وزیر دفتر ته تللی دی مخ می تور کې او پخره می سور کې او کني چې څوک ورغلی یې پخره سوار شي او مخونه تور کې ما سکار او د خدای دې مهرباني ته ګورا چې چا سره دې لګي نه هغه ته به دې کارم نه پې کېږي دا منې چا سره دې چې نه لګي هغه ته به دې کارم نه پې کېږي ما دوی سره نه لګي زما ورته کارم نه پې کېږي چا سره مې چې لګي بابو تمکار پیخیږي سپئی تمکار پیخیږي تاڼې تم پیخیږي مجسټریټ تمکار پیخیږي دوی سره مې نه لګي دوی ته مې کارم نه پیخیږي ولی دا ټګان دی سړی مال راشي چې دی وزیر صاحب کې پیشو لیکلی دی او ډایرکټر صاحب نه مني هغه ته لیکلی پیشو مال دا ایشو نه دی دا پیشو دی د لیکلی دی چې پشه شګس پیشو بچیا ورکشا دا لفظ ایشو نه دی دا پیشو دی او پیشو پشه ته وای کنه نو تاسو ټول پشه کوي ما یو ماشوم نو سه ده هغه چرور یو دین دا سراشی خبره سب نه وردی نور توی چې الله کرشتو تو الله پیشی شپیشو نو تاسو توی کرشتو تو پیشی شپیشو دا دغه لور څه نزا یری والا نه دوی سره هیڅ نشته لاس کې سیوا د دې نه چې ما جیل ته بوزي او جیل تلو باندې صرفه کله کړی ده شپږ ځله جیل ته بوتلم او په خپله یې پرېښیم پخپل گورنر را پسې ټلیفون کړو دا اسلام خټک چې اوس نواز شریف په کابینه کې مړ او مواغست نه په شرمونو پټ شي مړ الکه دا ولې مال دې کابینه کې د یو مړین ضرورت چې دا خلک پیجاړي لږ دا گورنر ټلیفونونه راپسې کول چې تر اوزه مال والله کې دروزم نیوم دی ولی او به نیوم نو په خپل به کال پس پګ میاشتې پس درې میاشتې پس په خپل به چې پرې خو مرو بوته دا نه یلګي فلانه نه پکړه زمانت دي اره زمانت دي وکیلانو پسې منډه و زمانتونو پسې منډه نه چې دننه دننه بوم والله چې جیل کې بوم تمام جیل بلاس پنامه ماته ولاړ مونږ دوره دي جیل ته تلې نه دی په ضمانت پسې ګرځي د شمشتو زه خو لکې نه دنه کنه زه پریدم دا اصل دا پاپریدو کې لچې چاته میا سه بوې کنه میا سه چې دا میا صاحب دی یا میاو صاحب دی وا قربان دی دی جاد نش دا څه چل بو خزه اونډه کم عقل بے وقوف کو قربان دی دی جاد یعنی کونو نه دی قربان جې تبلاس کی موټه بډا کولاور کی چې قربان دې شم چې دا وانه مې ونه وبوت داونه هم نه وګوس اوس تاسو دې خدای او قران وایي چې رښتیا وایي چې تاسو پښې شې چیرې چاته دوا کړې ده تاسو دې دیر سپای پښې شې په منځ کې چاته دوا کړې ده یاره که مونږ ملیانو په کریم د سړي زوی بده دام د قصه خانه امام پاس ناستل مونږ ټول پیر صاحب له قران په سر کې چې دا موټه مې در کو نو په شیشه به دې یاد مو کنه زه داونه مې نو علاج د حجاج ابن یوسف غوندې ظالم او ډکټیکټر بادشاہ پکار دی چې یو دوه کروڑه درکې حلال کم او په سره کوم ځوان کم ته وګوره چې دا نور ټکیږي کنه ټکی پکې به مليان می پکې به پیران می پکې به میاګان می پکې به غنجی ډل می غنجی غنجی نن دې قوم ته وګوره چې د خدای په عظیم قهر اخته اوس قوم ته ګوره اقتصادي طور ټول ملک تباہ دی ټول ملک درې کروڑ روپے منظوري کې چې رحمان بابا زیارت جوړ کړي درې کروڑ تاسو به خدای په ټیپورو نه مړی د بیډي الیکشن आवाज نه لشي چې ورته تخنیک پلانې مدري پلانې مدري نور ګن چې جوړوي تاسو یې جوړوي کوي کنه کوي اے زه دروغ وایم اورګن سینما تاسو آبادی کړی دي وی سی آرونه تاسو آباد کړی دي ټیګان تاسو آباد کړی دي بلیټونه تاسو آباد کړی دي او د نشترحال دم توب معززین او بحال کړی دا کنه دا ستاسو غریبانو خزه خو په بو میا صاحب لبوز یا چرته دل تراولای کوچی بازار ته د معذبین خزه ګوره بازار زبم پریدم مال خطر شي چې دې تقریر نه اخلاق سے باہر بات کرتے تم میں اخلاق ہے ہی نہیں تمہیں تمہیں اخلاق کیا بیان بد اخلاق کے بچے تم میں اخلاق ہے اخلاق تو اس قوم کے سامنے بیان کرنے چاہیے جس قوم میں اخلاق اور کردار اور کریکٹر جس قوم میں کریکٹر نہ ہو اس قوم کے سامنے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے زم په وجلو پسې ګرځم ته ما ته چې د اخلاقو تقریر کړ زم وجنم والله که یو ژوند دی پرې ارمان دې دای کم بم داسې ګوله نه دن چې تر اوسه مې کور خرڅ کړی وې او راوړې مې په دا ټول پاکستان مې راغورځول او اورا او بجلو والا اس دیوګانو ایکسینانو او چیف انجینئرانو ما ته معلوم یی شل شل کال د بجلی بل خانان او نوابانو نه دی ورکړی او تاسو اکسینان راغلی دی هغه نامې نه میټر کټ کړي په مغه جهاد کې ورته په بل نامه لګولې که دروغ بيزي کټ کټ کو داخله کنه ا د مور میړه نه دی ولې نه کټ کېږه خان نه زما بل یو ورځ لیټ واوره او ټلیفون والا ټلیفون شي جی آپ کا بل لیٹ ہے آپ کی ٹیلیفون کاٹ دی جائے گی راشی چې پستر ګوې درته او خیر ایک ایک لاکھ روپے بل ایک ایک لاکھ او شل زرا دل اور کړلې شوې دي هغه نامې نه کټ شوی په مغه کور کې په بل نامه ټلیفون لګېدل او زما ټلیفون کار دی جاي نن د پاکستان قانون غریب لده معتبر لشتا سرمایدار لشتا نه د بجلی قانون غریب لده د ټلیفون قانون غریب لده ارس غریب لدی خو ډیر شکر دی در باندې اړه مې یخ چنجیم په غریب کې لوی دی دا معتبران دې دې تم تاسو را رسول دي کینی دوی باندې به ما خره چلولې خره کدی له مې په خله کې د خرو خشنه نه ور کړې زبر سړی زوی نه ستا قران شي پلار دې مړ شي زوی دې مړ شي خزا دې مړ شي نو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کراج زما سلوی خلد غوالنگشی ما درته په وخت کې ویلي چې وروره د مړي روح راځي په بنیره ناست فاتحه زرو کا چټنی مور سره لګه کوا چې د مړي خلا دې کی کا نه کی او بیا مونږ سره اے خدای مرکا کله به بنی آدم کیږي یو ملک ملک لوی سړی او د دې پیښور زما ډیر آشنا و په جلی کې راغی ما ته وایي کې عالم مال کې عالم یخنی و کې عالم سچ د خپل کړی د مرګ نه رسته به هغه سيزونه ورته کارامت کی او بیا درې سيزه پیغمبر په حدیث کې ویلي علم کړی دی او بل ته خودلې صدقه جاریه جماعت دی جوړ کړي پل دی جوړ کړي سرک دی جوړ کړي کوې دی وسته تر سوچ دا آباد وی او خلق ته فایده لی مړی ته فایده رس ټیک او نیک اولاد چې چا پرېخی او د مرګ نرست پلار او مور پسې دعا کوي دا درې سيزونه د مرګ نرست په کار راځي حضرت علی فرمایلی دی چلا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل مرګ نه دی مگر پاجل دی او قبر بکس د عمل دی سدي چې دنیا کې کړي په قبر کې محفوظ درته پراته دي پالواګانو په قبر کې نخلاصي بیا قات تقسیمیږي پادیره کې قات غټ مولا چې وګوري ما غوندي نو هغه له 50 سل روپۍ ورکړي چې شور وانه چي او سپیره طالب چې وګوري هغه له 2 روپۍ ورکړي خدای دې کور روان کا چې 50 قات کیږي هغه له 2 ورکړي چې 50 نه کیږي هغه له 100 ورکړي خونه دې چاوډا شه زمون په کلی کې یو سړیو هغه به د سقاط غوټه په جیب کې پرانیسته نیمه به پټی کړو نیمه به رويسته چاره توی د دسی چل پیمال هټوله ګڼ کپی ده تیر ورځ کې عمرې لتلم د سلو سلو کاپه تقسیمول ما په سیمه او کاپه راو هر کار کار خدای ته چا غریب وای نه نه کنه جی چا بل چا له ورته ورته چا ورته ویل خدویت بس منډه ما پسې راو اوسم د چرته مړی کې پېښ شم ما پسې هم سقات راو په ما کې په ما زکات کې زما عزیزانو ستاسو هر څه تباہ دي او مونږه څنګه شو مونږه د غرغشتو مولانا سه پشان شو پنځوس زره روپۍ نن نه دېرش کاله مخکې د افریقې سیټانو ولا ورکولې ویلې مې نه لیتا لیلو حضرت نه لیتا ما ورته پښتو کې وی چې دا ولې نه لې دا 50000 روپے ډیر شکال مخ کې 50000 څومره وی مالجی ولې نه لې پنځوس زره روپۍ د نن نه دیرش کاله مخ علما داو خلق داو بیا ما ته په پښتو کې وای ما ورته پښتو کې ویل مالجی وایلې چې مال راکې بیا ما ته لوا تا سره په پلار دي ته هم غن کپی ویل بیا وشو کا وکا او ما نه وځي او مال قران خورو چې دا کوم روټای تاسو خورا دا وړم په قرض غستی دي دا وړم په قرض غستی او 50000 روپے د نن نه دیش کاله مخکې معاف لا دا څنګه سره دا داسې سړی و چې د حدیث درس به پڑھاول او کوم حدیث کې به چې د ورځې ورته اشتباه شو چې دا داسې دی کدا سې دی د شپې به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې چې دا حدیث داسې دی واو یعنی شپې تک کالا د پیغمبر حدیث پړاو کړی دی او شپېته کاله د شپې ورته پیغمبر په خوب کې د حدیثو اصلاح کړي بیا ما ته وای ما ته چې ما یو کتاب لیکل او په توحید کې توحید د شپې خوب کې ملائک رااله او زیونی وم چې تیار شه خدای ته دی پیشي کی وماوی چې ما به کتاب کې څه غلطي کړي چې خدای ته پیش کړم راته وی چې نصیر الدین دا کتاب تا لیکلې ول مال چې یا الله ما لیکلې وی راته وی چې زا ته ژوندې یا ورسه مې درته معاف کړم علما داو یو محدث ته شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند صدر مدرسو حين دفنا ربيز دکې مونږ د دنیا تعلیمم تبا شو الکان چې ټول اورز بلی ټکی هغه کالجونه ویل شي چې امتحان ورکی پلار او مور بیا په پروفیسورانو پسې ګرځي چې اله پرچی کمزوري کړي الکان تبا شو مذهبي طالبان ماما ټول غرق شو دا مدرس بلیان نه جوړي عربي یو ټکی نشي وي نه محمد خان چې جمعه کې یو عرب را پاسې دو یو مولا تقریر کولو ورته یا شیخ فترک فترکنی انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مکه نو مولا ورته وی چپ کړو نو عرب وی چې نو زما عزیزانو مونږ دوره وکړو او دو ټکی عربي نشو ویل بی اے پاس کی د درخواست لیکلو په چل نه پوي نو الله در باندې څه عذاب نازل کړي دي چې بی اے پاس په جونیئر کلرکای پسې ګرځي دا لکان کنه ها اوس په بند بند بندونه غږوي وې د بلدیات انتخاباتو پورې په نوکرو بین دې بین او چې دا به سو خوخي هغه د پاره بین نشتا غریب د پاره بین دې بین راشي ما سره وګورئ بین نه او د بی درخواستونه د سپۍ برتی کولو د پاره پراته دي اوسنۍ خبره او سړیم لوی سرمایدار سړیو نو هغه بابو ورته وی چې دی انټرکان آزاد زیاده چرته چې د شرابو پیټه پرتی دی او د شرابو کمرې ډکې دي الته د میوزیک اجازه غوښتو څه ضرورت دی تاسو خیال راغی بیا تاسو ګورئ چې په دې ملک کې هغه خلک گرفتار شي کله چې هغه بلو پرنٹ جوړي بلو پرنٹ تاسو ټول پیژنئ او پته ده درته هغه فحش فلمونه هغه بیا دا زمونږ د ملک غټایټ او دا د سنډا رونه چې دي دا خلق ټول شپه بلو پرنټونه ګوري ور سره خزه ناس دا جلسه نن ماسپخین نه پس بکیدا او مازیګر بکیدا ما دې مولانا صاحب ته وی چې کله ما د درتلو شوق دی وی نو ما زیګره مکوا زه سار لس بجې او کما زیګر دلته نورې میلې لګېدلې کوچی بازار کې نو ما زمونږم خلا بیوا کا غوندې دا او لوډ سپیکر بده لګولې مال سحر کې وکړه تاسو اندازه وکړئ چې د کم قوم د خزو د نرو دا حالتي دا قوم انجام بچي هغه قوم به بخله کیږي څنګه یو سړی چې شپه ورځ سترګې زنا کوي شپه ورځ سهار نواله تر ماسخوتن لسو بجو پورې ستا سترګې زنا کوي د قران نرستو د دې مدرسې طالبان او چني بوتلل او تا پسې ختم کول دا قران بتا بخي یا دې طالبانو مليانو تم دا پته ده چې دا قران به دا سړی وبخي چې د چا ټوله زندگی په زنا کې تیری زمون غوګونه ټول ورځ ساوري زمون سترګې ټول ورځ سګوري زمون لاسونه ټول ورځ سره لګي زمون خپې ټول ورځ چرته رواني وي نو بیا به اختیار دي چې قبر ته روان کی الته ما څو جمعونه روح باندې سبا شروع کړی دی نو ما وی چې روره دا هغه روحونه نه دي چې د مرګ نه وروسته به نورو روحونو سره ملاو شي او سلام علیک و علیک بو کی او خوشحال به یو سره ګوري را ګوري به چې پلانې راغې په خیر را لستړي دا روح په پدسه قهر اخته او پدسه عذاب به گرفتاری چې د دبا چا تخیال هم نه اخر یو نږدې ته نږدې سړی خو اله په سړی باندې خلګي چې ده خو په زړه ورته جوړی کړ نو چې د خپل زړه کې سورې یو ویني تساسي نو کپلار راشي والله که خپيولې تاسو خیال راغی نو د دې وجنه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخ قوم زکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادای او نه په سبا سوچ وی د سبا سوچم ور سره نه چې سبا بچ کیږي د خپل انجام سوچم ور سره نه چې زما انجام بچي دا د پیښور دی او دا د لو شیعه دلته اوسي ځکه لدی شیعه او توایم چې د ګریوان کې وګورئ د ګریوان کې وګورئ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کړه ناغي وصیت وکړ وصیت وکړ چې زما جنازه چې د ورځي او چاته نه کوي بل زما په جنازه د پاسه ډولای جوړه کوي او پاس په صادر واچوي چې چرته پردې سره زما د کفن ټوټه و نه ګوري د پیغمبر د وفات نه رسټو د پیغمبر بیبي بی ابد الاباد د پاره داغه سره نکاح حرام وی ابد الاباد د پاره پیغمبر نه رسته د پیغمبر بیبي بی سره څوک نکاح نشي کوله او بیا د پیغمبر نه رسته د پیغمبر بیبي بی نه با چې د مسلې تپوس کېدنو پسې پرده وکېده او आवाज به شو چې یا امه اے مورې دا پلانه مسله څنګه ده نو خپل مور نه بم د مسلې ته پوس پسې پرده کېده نن زموږ د میندو د خويندو د خزو حال په دې ملک کې وګورئ یو سرکاري سرکولر جارو شوی دی چې اره محکمه کې به 15 15 خزم برتی کی 5% خزم به برتی کی یعنی سلو کې چې 95 سړی برتی کیږي نو 15 به ور سره جنکای برتی کی ولی چې بچی د خزو ده دوه خزې در باندې مسلط دي او قران څه ویلي دي د خزو متعلق جشن قران ته خراغلی یې ټول کړي قران ختم تراغلی زه چل اعتزان ختم کړي دي راځي پکې ثواب دي ثوابونه کم زیاتی د عذاب خیال کوا د خدای د عظیم قهر انتظار کوا قران وګوره نو عزیزانو عرض می داو چې قران یو زیارت نه دی او نه قران یو میله ده او نه قران یو تماشه ده قران قانون دی قانون کوم ملک کې چې د قران غوندې قانون موجود وي او داغه ملک د عدالتونو فیصله د لارډ میکاله په جوړ کړی قانون باندې کیږي لعنت ته پاغه ملک باندې او لعنت ته پاغه چای چې هغه دا تصورم کوي چې زه د دې ملک مشرم زما خو په ایمان تاسو ته هم چې بالکل د ملک نه مایوسه دا می تصور کوم ناراضي چې دا خلک بم چرته د سړی ځامن شي مایوس قران ویلي دي د خزو متعلق وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى قرنا پیغمبر دې خزو توای چې قرنا فی بیوت کنا کور کې کې نه خبردار چې بارو نه زی دینه پستا علماء لیکي چې د خزه د ستر بدا عالمي د ستر مړه شوه پلار کرا مور کرا مور مړه دا پلار مړ دی جلباب په پسری دا درشي دی قران کې د جلباب ټکی تماشا هم کوي دا قاریان قاریان چې دي کنه دین دغه غوندې دي داسې بیګاره ته وی چې تجوید مې وې چې چرته مدرس کېږم ما نور کتابونه دی ویلي دي ول نه ډېر داسې دغه غوندې وړ غوندې رومال به کوګه چولې یو حدیث پڑھاو کا چې دې کې څه لیکلي جلباب لفظ راغلی دی قران کې جلباب برقه ته وایي جلباب هغه برقه ته وایي چې د سر نواله تر نکونو پورې یو انچای زیاده خدي پکې نخ کوي ته قران کې نن ستا په ملک سال دی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د دې اول تپوس به مونږ نه کی اول ایو بزرګ وی چې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړ دی په مخ د فراق خو نکړې لارې تپکم دلیل زما د مینې داوادارې په مخ کې دی د جدای و خو لارې نه دی جوړ کړی او داوا زما د حسن کې او زما د مینې کې نو عزیزانو مونږ دې دین د پاره یې څه نه دی کړی هیڅ د قران غرض دنیا ته راتلل صرف وایل او خودل نه دي قران په ملک حاوی کول دي د ملک قانون قران کول دي او دا اول فرض چې دی د علماو دی چې د ملک قانون قران شو تاسو ګورئ څومره فرق باطله چي دي په ملک به تصور ختم شي وجود به ختم شي دا خو زما د سترګو د وړاندې خبره ده په کابل کې وګوره قانون سختو چاکړت کولې کړت چانه شو کولې قادیانی نوم چانه شو اغسته شیعه نوم چانه شو اغسته پرویزی نوم چا نشو اغسته بهاولی نوم چا نشو اغسته قانون سخت سعودي عرب کې وګوره چې قانون سخت دی څوک خو دې کړ څوک دلته چې قانون بلیبل دی قابل ضمانت دی قانون نشتا د انګريز اوس انګريز داسې زموږ دوستو چې هغه موږ لداسې قانون جوړولو چې موږ په خاورز وګورو یو لیس مکه باندې د چا سره مقدمه شي دیار لس کاله دیوانی مقدمه بکیږي د خزه د جامو نه بم پکې خلاص شي اوبم خرڅه وکیلان لا بیا ورکه بیلی به دی پیغر کچی په یو لیز مکه با دیوانی کیس چې تا ته چا جوړ کړي فوجداری کیس 302 چې وشي تو ګوره یو پیشي په های کورټ او سپریم کورټ کې چې دی کیږي ضمانت د پاره سلويخت او 50 زره روپۍ د یو پیښې درنه وکیل نو تاسو د خدای یو سل او سلور کتابونو والی یې کني وای او دا جمعات ته علما پکې دي د بازار کې لانجه په خښه هاي هوي ټپ ټپ دلته قانون نشته دلته فیصله نشي کېدای په دې ملک کې وګورئ تاسو چې سلانجه پیښ شي تانه لبمنډه الله دې بیا د تانه نه ساتاو د تانهدار نه دې ساتاو الله بیا هغه مرزا سه اله خدای په جندلی په دې بازار کې بڑے هر بدمعاش کې بدمعاش کې کیږي خو چې تانی لور شي مرزا د اسلام دی ګوري بس سری السلام علیکم جی وخت کې دې دې زل راشي مرزا سے پلانی رمن کینا تا بار ناشتي د سپی غوندې کنا ها چلو تیسمار خان ځان ته په تانا کې د خپل پوزیشن بیا وګوره او شیشه ځان سره یو څه د خپل شکل ته دی وګورم او جمعه ته چې راشه څه ډبنګې دي ځان نه جوړ کړی پړام دي ځان نه جوړ کړی سوچو کوي لکه دا خپل پیسمارخانی هغه وخت وګوره چې ته ضرورت لپاره تورش لوی تاړه خدا ده د مسلمان د فیصلو زه خدا ده د مسلمان د فیصلو کتاب خو قران ده قران نه دی ویلي وان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول چې ستنازم تیر خشي نو د خدای او د رسول قانون ته رد کړي او فیصله کوي ما ورته ال غټي مطلب مې راو چې ورمیګ دلمات کوم ولستان امه ورکم مال ورکم بس زمان امه پکې ورکړه چې څو وخت کې عباس شروع شو نو فیصله مکړه چې د بیلو دا او پلاني او غټل جج تم فیصله واستوله د ته آرډر وورولو چې تا بیلو دا پلاني د اجاج ته وای چې وخت به د بجلیګر مولا کور روان کی هغه خو ما ته ویلو چې غټه کنه را پسې راغې کوته کې پوګته ملتا ما ته ویلو چې کګټه مانو شریعت کوم کني نو شریعت نه کوم نو مال په خدای مې دې قسمی چې ما درته رښتیا ویلی شریعت کې چې بیلم نو ګټه دی دا تا خدای غر کما دروغ نه ویلی شریعت کې چې بیلم دا دی ګټه ده ځکه چې پس اسلام دی عمل وکړي شریعت چې درنه یو شی والی او بل ور کی الحمدلله وایا چې زما حق نو زه په ظالم ما شکر دې چې بل ته ملاو شو نو ګټه او بیلات خو د پیرنګي په قانون کې مشتا او ګټه او بیلات په اسلام کې مشتا نو بدبخت د انګريز قانون ته منډي وای او د خدای قانون ته ناراضي چې یو پیسې دې پنه لګي یو نه دې پنه لګي او زرګونه روپۍ هلته لګوي نو د دې وجنه عزیزانو دې ته سوچ وکړي نو بیا دا طالبان دومره قمقل نه دي چې ستا په کور کې درې سپاره تعالی په 2 روپۍ وي او په 2 روپۍ در تدري سپاره وي او ستا په مړی پسې بخی دا د مړی څه بلا والی دي بل مړو پسې بخی یعنی زه به ستا کور ته درشم او درې سپاره برا کې اړه به مې پړه کوچوي او ته به را باندې خټ کېدلې ورېږي او خره دوه روپۍ به بیا مال راځي دا ساقل دی بیا په کور کې وګوره چې چرته خواص او غټایټ راشي هغه د پاره د ناست څنګه بندوبست کړي او مولا چې ختم لراولې هغه د ناست څنګه بندوبست کړي د انګريز د قانون مولا چې د کور تراشي سهال دی جوړ کړي او د قران د قانون مولا چې د کور تراشي په کم نظر ورته ګوري د مرګ نرسته په دې خلکو به تاسو ځان بخای بیا ای خیال است تو محال است تو جنون دا لیونتوب دی چې دا بدبخت قوم پکې پروت زه تاسو ته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې قران سره دنیا کې د چا یارانه نه و او دنیا کې ور سره تعلق نه و د قران په قانون دنیا کې قربان نو د پیغمبر په حدیث دنیا کې قربان نو د مرګ نرستو د د بیړی د غپلار او د نکم تبا ده اوس خدا کوشش کوي چې هرګه جنازې له غټ مولا راوړي مال چې غټ مولا باندې جنازه وکي اب غټ دوزخ لذي زکه چې دا غټ مولا را تخکاری د جنت در باندې د شیعاګانو کې او دله د هغه ورته میا مرید ورته وي لکه دا مونږ کې چې ډلې دي دا سه هغه غریبانو کې دي نو پړ چنار کې ور سره نه ستما یو سړی راغی ویجی زوی مې ډېر بد عملو او څه ډېر ورانو او دا ګډوره میرا وسته ده کچت ول په ګډوري سکیږي خو مزا جنت ته نشیت له عذاب نه به بچ کما نو چالارو نو ما ورته چې میا سب دادی ما تل په آرام کې نه دا قرباني خدای بخي اسم نه خو زمونږ په کې چټه جاری ده تاسو خیال راغی اوس مونږ کې د آبادی مليانی په قبرونو را پاتې دی بس قات شتاو نشتاو ګړه شتاو نشتاو صابون شته کې نه خپل دې ټپا شته ټپا دي شي دا مړی په پس خاتونو په ګړو په صابون خدای بخي بل یاسم کور روان دی د ژوندو کارونه خرابې چرته مولانا به په یو جوړ جامع خو ویني تاسو خیال راغی اوس د جلې زابون شته او نشته او ګوړه شته او نشته بل شپه زمونږ علاقه کې مړې شو نو ټوکرای ډکه وې دال واګا او لاندې منس کې الواد او بیا او صاحب دا په پټو صابونونه دي ا نه ته مې جل کدا چل لې چې دا مړې لګ داسې متبر مړې ده نو غریبان ولا نه دی راغلي خدای دې غر کا بډای کور تا وچ په دې روټو سو مالی نه هغه لیوانه چې روان دی ما یو 50 پیتر وټای ورو تړه بس هغه ته आवाज په هغه د نر بچی مولا ساده رو غړولو یو شپه تا تیار وټای ولا پکې مروړه وای وای خدای خو دې په جنتونو کې اله دې مور کړ وای په دې خبر مونږ بخلې کی عزیزانو بنیادی خبر ازان پوي درته مې وې چې قران قانون دی که په ملکی حکومت قانون نراولی او په تصور کې مې ناراضي چې د پاکستان حکومتونه قانون راوړي په تصور دو سلویخ کال سمره حکومتونه چې تیر شو ټول دروغجن بېمانه او جهنم رسید شو موجوده وخت کې چې کوم حکومت ته غو اخو سوچ مکوي دا به تاسو لا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پېښور ښار کې د ناصر خان څرار ساعت ملاویږي بیا دا هغه قوم دی چې په دې قصه خانه کې په بم باندې د قوم بچی تباه شو او بیا دې بې ضمیر حکومت هغه تکی چې د پلس لس زره روپۍ خرید کړي او داغي وارثانو ته 10 10000 روپۍ ورکړي دا سه بے ضمیره قوم چې څوک د بچو او درونو د پلارانو غوخه او تیکې په لسو په شل زره روپۍ خرڅي لعنت ته پداسي ملک وی او لعنت ته پداسي قوم بیا ما تا دو سوه کسان راله چې زما زوی په بم کې الوته و ما ته اوسه پورې معاوضه نه ده ملاو ما وې د ذلیل بچیا تاله شرم نه درځي چې ته به د زوی غوښې او تیکې هغه په لس زره روپۍ خرڅې زما زوی به په بم کې کباب شي زما په اومه پیړۍ د لعنتی چې زبه د زوی د پیسو معاوضو تلاسي بیا دیکھا گو رہے ہو بیا داغا شرم دل قوم دے آغا قوم دے چھے اسپتال لے لاس نه یو خپیوسی نو گورنر او وزیران تپوس ته ورشي او دا کیمره مینان ځان پسې تو چین کړي دا ور پسې تو چین وی او دا سی ورته ولاړ دي دا داسې ورته ولاړ کمانه ځان له تپوسو کوي اوس بیا ادبي ده نو بیا به درته وایم د جلسه کې نشم ویلی چې دا دې ځای کې لاس ولې تړلی دې ځای کې د لاس ولې تړلی دی بیا دې خوا وګوره وکړ بیا چې زه په بم والو زم زما لاسونه خپې ختم شي زما تپوس ته وزیر او گورنر کراشي په ما د لعنتی چې زه به پاګه خوشاله ګم چې شری نظام په دې ملک نه راولي خدای په تاوون مردار کې خدای کینسر مرزونه کې خدای په فالج واله کې چې غل متیازي بیګیو متیازي نشي ټینګولې یا الله د مل قانون قران کې خدای د مل قانون قران کې یا الله د دې غریب عوام او ته مددگار شي وصلی الله تعالی علیه زئی خدایم خوشحال صاحب